يقدر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال ووقت الأزحية يدخل بطلوع الفجر من يوم نحر امام قدوری فرمای چې دا وخت قربانی کله شروع کیږي او کله ختميږي دا فرمای وقت الاضحيه وقت الذبح يدخل داخليږي بطلوع الفجر چې د لسم د ورځې صبح صادق خوشي خو ګوري یو هغه خلک دي چې هغه په خارونو کې اوسېږي مراد خار نه هغه ځینې چې د اختر او د جمعې منځ پکې کیږي ٹھیک شول یو هغه ځینو قریدي چې هغه کې د اختر او د جمعې منځ نه کیږي دا دواړه احکام دا مختلف دي کوم قریه او خارونه چې پاو کې د اختر مسکیږي او د جمعې مسکیږي داغو خلکو د پاره حکم داله چې د هغو د قرباني وخت هغه د طلوع د فجر صادق نه نه شروع کیږي بلکې چې کله امام منز وکي یعنی د اختر منز وشي د اختر د منزله بعد بالا کوي ها هغه وخت شو اوس په مسله باندې یا رسول الله کوم خلک چې هغه باندې جمعې او د اختر مز نشته هغه د اختر د لمانځه نه مخکې هم قرباني کولی شي ټیک سم ولا اوس تاسو ته ان شاء الله العزيز د هدايه مصنف د دې خط تفصیل درته وکي قال وقت الوزهيه وقت وزهيه يدخل داخليږي بطلوع الفجر ورا خطل د صبح صادق معنی من يوم نحر لو رزد على الاول شغل سم د ذلحجه ده الا هم قدوم خبر ده انه شان ده لا يجوز جائز نه ده لاهل الامصار هغه باشندگانو د خارونو له عذبه ذبح کول حتى يصلي الامام العيد تر څو پورې چې امام د مسلمانانو د اختر مون وکي که امام د مسلمانانو د اختر مونږ نه بیا نائب ورنه چره مراد دا امامان چې کوم د اختر منځونه کوي دا ټول د امام د مسلمانانو علی کوي ها نائبین دي کیسه مولا نو په اهل امصار باندې حکم دار چې په دوه باندې تاخير د اوزهیه د ذبه دا واجب ده الکوایا تاخير ور باندې واجب ده ان صلاه العيد پیله به د اختل منځ کوي هغه نه بعد بل کوي یا قرباني او که چا مخ کې وکړه قرباني اونس ولا بیا به اعاده کوي راګرځي به څه مولا که غنیو او که فقیرو خلاص خبره پوه شو مسله باندې فاما اهل السواد اهل القريو مراد اهل السواد الذين ليس عليهم وجوب الجمعه والعيدين مراد اهل القران چې الجمعه د اختر مون نه ور باندې فيصبحون بعد الفجر کله لکه واسو به صادق سو د سبای مون دیو کې ترابان دي یاد نه نو خلک راځي تا کبابونه شبابونه لکه جوړ کړي ول اصل فيه دلیل په دې مذکور حکم کې چې فرق پمند اهل امثالو د اهل سوادو کې وشه هغه دا حدیث ته پیغمبر کوي قوله عليه الصلاه والسلام من ذبح قبل الصلاه تا چې ذبح کمخ کې د منځد اختر نه فل فليعد ذبيحته بیا خپل سبيها راوګرځي اعاده واجب ده امر موصل په دې وجوب چې قرار د نو د اباحت نو اه دلته امر د امر موصل په دې وجوب ده ومن ذبح بعد الصلاه چا چې ذبح کړوست د مانزه د اختر نه فقط تم نسکه د د عبادت پرسو نسک مفرد د نسک یې لکه جمع راځي پښتو پوي کنه پوي حضرت امام مسلم امام بخاری د البراء ابن عازب نه روایت نقل کړي دا ما تر ابو بردا مخکې د اختر نه لکه ذبح وکړه مانځنه د اختر د مانځنه مخکې ذبح وکړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام په جواب کې ورته ویل تلک شات لحم دا ګډ د غوخو ده ګډ د قرباني نه دی چې د منځنه وخت کې د قرباني کړ فقال یا رسول الله لما سره خو بل څه نشته چې دا د اختر نمخ کې کوم حلال کړ په دې قرباني ونسول بعد کې نورې پیسې ما سره نشته البته فکر کې می یو د وزیه بچی ده د څه د اوزې بچی ده چې د شپږو میاشتو ده هغه قرباني کولې شم کنه شم کولې نبی له اسلام ورته او ټیک ته هغه ماس باندې چې کوم ده چې هغه من افغان د شپږو میاشتو ده هغه باندې سود دا قرباني وکړه جزاء ځوان جزاء جزاء هغه ته چې شپږو میاشتو د شپږ میاشتو په ګډ باندې قرباني جایز ده او په وضو باندې نه ده جایز څه سموله نبی له سلام ورتلی فقال يا رسول الله اني ان عندي جزعه من الماء فقال ضحي بها ولا تصل ولا تصله لغيرك ته په دغه قرباني او بل چا لپاره جایزه نه ده طالب بعد ثم قال النبي عليه الصلاة من زحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه هو أصاب سنة المسلمين هيك شمله كل شيء مسألة باني خلف وأصاب سنة المسلمين ذي أرسل أغا الطريقين مسلمانان له وقال عليه الصلاة والسلام رسول الله مبارك إرشاد فرمي إن أول نسوكنا في هذا اليوم هغه اول الک وایا عبادت زمونږ په دې ورځ د اختر کې الصلات منځ ده من ثم لو صحیه دا دا غنه بعد الک قرباني ذبح کول صحیح سمولا اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر يا رسول مثلا اول نسوكنا في هذا اليوم الصلاه ثم الاضحيه دا حدیث نه دا شرط معلومیږي چې د اوزهیه لپاره د زب شرط تعالی چې پیله به د منځ کړی منځ بسوي پښتو پوی کنه پی یا د سمسنه بات یو بیا څه کوي اوزهیه کوي اوس یې مسله باندې یا رسول خدا شرط هغه چاله پر سوق په خار کې اوسېږي ولی علت دا ده علت ته تاخير د وزهيه د منزل ادا ده کته بالفرض تقدير او زهيه په قرباني باندې د منزل مخ کې لګیا شي او د منزل خو یو مخصوص ټیم ده سره مخصوص ټیم ده نو بیا ته پر قرباني لګیا شې نو کېږي چې هغه ستاسو ده نه د مولا او د طالب قرباني په ټولو ملي کړي نه نه په چمړې استلو پیږي نه په نور پیږي نه دی وی ګنټه کار په 15 سګنټو کې کوي بیا د نس د ته بلته په قرباني لګیا ته به د اختر منځ نه شي تیر شي نو پیر د اختر منځ وکا نو بیا خو سبا ورځم تاسو د بل ورځم تاسو د بل ورځم تاسو د کوي په څیر قرباني پښتو پی او موږ خو چې د رتل شي څنګه چل کېږي قضا هم نشته دا تر لپاره بل اختر من مقرريږي ها یا څه مسله غیر غیر عن غیر معنی الا سره الا ان هذا شرط حق من عليه الصلاه دا شرط تقديم دا صلاه على الاضحيه فحق ان تاكده عليه الصلاه چې په غو باندې موږ د اختر واجب على لپاره الزام ده دا باندې اختر موږ واجب وي وهو المصري له اهل سوا دا قیاس نه کیږي په اهل مصر باندې ولی ځکه چې په اهل مصر باندې اختل منشته او په اهل سوا باندې اختل من نشته نه دا تاخير د اختل د مانځ د وجه چې اختل مدن بیا تاخير ته ضرورت وګورئ مثلا قرباني خلاص ټیک سم ولا دا به مشغول څه ور باندې الکه ته قرباني کوي د خپل منظور نه تیری رفیق مولوی صاحب درنه کړی خانه ولا معنا للتاخير في حق القروي دا تاخير چې کومه معنا له هغه مشغول کېدل ا کولې شي ا کولې دا طالب لیکلي اهل سجن پر نو جمعه ہوتا ہے نہیں کی نماز تو کیا اس صبح ساری کے وقت وظیفہ کریں گے یا اصل کې دا نه چې د دوه ذهیل اعتبار ده ذهیل ده نه که بهر ده پښتو پوهېږي خو زه د په ښار کې راو که د ښار نه بهر ده هغې له اعتبار به ښه پوه شو مسله ده پوه نه شوم مسله ده چې اوس یې که په ښار کې بیا لمانځه نه بعد د کور کې چې هغه دی ورته ځه ورکړي یا رسول مسله یا دی په ښار کې مثال ته او یا الکه وایي چې کاغه په ښار کې نه دیهات کې بیا مخکې مالا نه وړي کار تکتیر خو سره ځای که څو مفتي نه مالا ته فصول مکړه چې د بل سره کې خره ولا معنى للتاخير في حق القروي استبرات دا مسله واضح کیږي ان شاء الله ولا معنى للتاخير في حق القروي هغه معنی د تاخير معنی تاخير سو مشغول کېدل معنی تاخير سو مشغول کېدل الکه د مانځنه او زهیر باندې په اهل قرو باندې مونږ نشته نو کوس د چې مونږ نشته نو د سنه به مشغول شي کوم شي مثلا نو ځکه اهل القرى د نقي افکیږي په اهل امصار باندې ولا معنى للتاخير في حق القرى معنى التاخير سر التشاغل عن الصلاه ولا صلاه عليه فرس حق چې مونږ اختر په اهل القرى باندې نشته کته چې هغه حدیث و ما روینا حجت علی مالک او شافعی وګونسه امام مالک امام شافعی رحم الله لغه لډی را لکه مخکې کتلی دي په دې تاخير د قرباني کې هغه یې سو پر دې امام د مسلمانانو لکه قرباني نه کړي یو چاته د قرباني کولو حق نو پولیس خبره ده یا نه کله چې امام قربانیو کې بات کې به خلک کوي مونږ وایو چې نه حدیث کې دا راغلي دي چې من ذبح قبل صلاه فل فليعيد ذبيحته ان اول نسوكنا في هذا اليوم الصلاه ثم الضحيه اول منځ د هغه نه باسر صحیح څه شموله دا چیرته نه پکې راغلی چیرې امام قرباني نه وکړي نو تاخير خالد المنزل نه دی د دې حدیث ته دا تاخير معلومیږي خالد منزل او تاخير علی لکوي ذبیحه الامام نو نو ثابتېږي د حدیث نه چې نه ثابتې نو تاسو قول حدیث خلاف ته څه په شي مثلا باندې ټول څه دی ور باندې اوشه اگر که تاسو کتابونه وایئ کنه دا قول خالد امام مالک ته چې د ایمان د قربانۍ نه بعد به ټول لکه دی آیت عوام څه کوي قرباني کوي خوش مثلا دا امام مالک مذهب البته امام شافعي مذهب دا ده چې د امام د خطبه د فارغیدلو نه مخکې مخکې قرباني نشکو موږ د هر چا خپل منځ چا چې موږ وکړو مونږ اوس لکه کلی کې قرباني لکه پس هغه بعد کو کته مونږ کړې کې نه کړ پښتو په یاد سمسه لمونږ یو درته تیر شنو بیا پیدا ته اخر سره یاد سمسه وما روينا حجة على مالك الشافعي في نفي الجواز ونفي قوله ده جائز کېدل کې بعد صلات قبل نهر الامام هغه چې کله منځ وشي خو امام قرباني نه وی کړي چا قرباني زما کړه دا قرباني ونه شول بیا به اعاده کوي خو شي مسله باندې موږ چې نه نه دې حدیثونه خالد تاخير عن الصلاه معلومي تاخير عن ذبح الامام نه الامام نه معلومي خلاص ثم المعتبر في ذلك خلاص ما تبو شي معتبر پرې کې لکه وایا دو مکان دي یو مکان الکه د ازهیه ده یو مکان د مزحیده اوس چې دا تاخير د اوزهیه واجب ده عن الصلات دا مکان د دې مزهی ته اعتبار ده چې د په خارو په قريه کې وسیږي او که مکان د اوزهیه له اعتبار نو تاسو کتاب والے مکان د اوزهیه له اعتبار اوزهیه که په خار کې و اگر کله کوي مزهی په خار کې نه وي هم بیا مخکې د منځنه زبها نه کوي توجیهیه لکه بهر و هغه ځای کې چې هغه تنه د جمعې مونږ کېده وایم نه او نه د اختر مونږ کېده او مزهی په پاک بازار کې وسیږي نو بیا غوزیه مخکې د منځنه ها الک سید نو اعتبار مکان د وسیله د نو مکان د مزهیله او شی مسله کله کله مفاجات لپاره هم ده څه لپاره نو لکه اذا چې مفاجات لپاره راځي يجوز كمال شق الفجر تیار او توسيق شاړو ملک دار راواله وام تیار او دراو چې کله سمي صادق وسه لکه اخوند پر باندې زبر زبر تاسو پښتون نه کمن شق الفجر سره هم خار کې اوسېږي او زه هم په خار کې اوس دې دا خوخه ده چې د منځنه بعد خو زه زما او د منځنه بعد ضروری کار ده کال تر روان ده څه ده کال روان او اوس کې د منځ وکم د منځنه بعد بیا قرباني کوم خدور وخت لګي د د پاره یو چل شریعت خو هله د چل وو کې دا قرباني وا هله کوي په ګاډي کې واچي دومره لري به یوسي دومره لري چې انداز د سفر یې دومره قریو ته به یوسي چې قریه کې مونږ لکه د جمعې د اختر نه کیږي چې هغه په انداز د سفر باندې 78 کیلومتر لري وي دومره لري دی یوسي وخت نه وخت دی الته ورسي او څوک دی سره ولګي د مخکې د تصور کې د چې را المنس کې سره بیان ورته پخای یلا تیار علاکه وای پخای عمله کوه پښتون پوهیږي څه مشکلات خبر دغه سره ځکه بنه سره تبديل د مکان هلکه د ازهيه راغی لکه اوس مسله به دغه وحيله المصري اذا اراد تعجيل کچري اراده و د بیړي د د جلدي ان يبعث بها لګل دی وکي بها پرې ازهيه باندې الى خارج المصر خارج د خاله په دې انداز سفر معتبر ده تاسو ماشي لیکلي دي بیا د اوس هلکه ذبح دې وکړی شي بیا په دې اوسهیه باندې کما طلع الفجر څنګه چې هلکه ها صبح صادق اوس هلکه پر باندې دي پوهېږي ځکه هلکه دی اګر که ښار کې د خو د مکان اعتبار نشته هلکه مکان د اوسهیه له اعتبار د څه دي وهذا او دا حکم ثابت ده چې مکان د اوسهیه له اعتبار لانها د اوسهیه تشبه الزکات دا مشابه د زکات ده وجل شي بیت زکات هم فعال کېدل د مال سره ساقط ګرځيږي او زیه هم چې مال دی حلال نصاب کم شي مخکې لکه چې رضا دی ایام نحرنا تاونه قرباني نشي پوه شو مثلا د اختر په اول ورځ د قرباني وانه خستل مثال په تور موقع پیدا نه شو د شپې غله در سره ټول پیسې در نه پټ کړل لاړه قرباني لکه تابانه اوس واجب پوه شو مثلا بل یا رسول مثلا نو د دې قرباني مشابهت ته د زکات سره په دې کې چې زکات هم په ساقې کېدل د مال په حاله کېدل سره ساقې کېږي قبل الادا قبل الادا او زیه هم چې آیا منهر نه وی تیر شوی چې آیا منهر په منځ منځ کې یا آیا منهر د مخ کې مخ کې تعالی مال ختم سو قرباني الک وجوب ختم البته که آیا منهر په زمانه کې تاسو را پیسې وی هغه د نتیر سول بیا د زمين فارغه کې او زل در باندې لازم سو بیا الک وای ها یزعل الناس بیا به چرته ورکه خو شو مسله باندې خلاص اوس په زکات کې زکات کې چې پتا واجب دی تی ادا کې نو په کوم خلکو ته به زکات ورکړي چې ته په کوم خار کې پاتې کې کتا پیسې په کوم خار کې دې دې طلب وګوري ته بل فرض تصویر لندن کې مال په پاکستان کې ده ته به د لندن خلکو له زکات ورکړي او کله پاکستان خلکو له زکات نو تا پیسې چې چیرته دي هغه خلکو ته به زکات ورکړي لندنیانو له بینه ورکړي و سره خپل هم ډېری دي پښتو نه پوهېږي دا رقم قرباني هم چېرته چې مال ده د هغه ځای اعتبار ده مصر د وایي ملا که سواد پوه شو مسله که په سواد کې وه قرباني چې کوم مال ده نو قبل الصلات جایز ده اضحیه که په ښار کې وه هلکه بعد الصلات به کې واجب در باندې کړي ونه کړه اعاده یې در باندې لازم څه ونه شي هلکه څه پوه شو ملیان زنده باد خلاص دا دې فتوا تبروي ویل وای بیا به ډیر ښه الګ فتوا تبرو نو قیاس کړ شو لا او زهیا فی شرط لګول کی مکان د محل مکان لا مکان الفاعل خو شو مثلا اغه زی الکه د مال معتبر ده لا مکان الفاعل نو مکان د مالک اعتبارا بها اي قياس نجات قياس کولو د اوزه بها په زکات باندې په زکات کې هغه محل د مال معتبر ده نه محل د مالک نو فوجي کې هم الکه د اوزه محل معتبر ده په اعتبار تقدیم ها او د تاخير عن الصلاه په خلاف د صدقې د فطر خلاف د صدقې د فطر یاد نه صدقه د فطر کې معتبر مکان د فاعل نه اگر که د وجهي مشابهت د صدقه د فطر سره هم ستا په دې طریقې سره الک صدقه د فطر هم نه ما غواړي نه حولان دا هو لپاره وجو چې خالي مالک د نصاب شي تعالی ضرورت اصلونه لکوي زیات کی انداز د نصاب خو لیکن د وجهي او د صدقه فطر منځ کې فرق ده هغه ده چې اوزهیا چې کله مال توبه فطر چې کله مال توبه دا وړو کې اختر دا شپراشي سراشي شپراشي بس پتا قرباني لازم وسو کته مالک د مال یو دا فطرانه در باندې لازمه ده کته مالک د مال یو کنه خدای دې وکړي چې په دې شپه غلو ټولې پیسې دې تاله یوسي خو بیا به قرباني تاغه د فطرانه تانه ساقطه نه وي ټیک شمول او په خلاف توضیحي باندې د اختر پاول ورځ قرباني وانه خستل ادا دې نه کړل په دې شپې باندې یا په دې ورځ ټول مال غلو درنه یوړل قرباني درنه خاطر نو اوره د اوزهیه او د صدقې فطر منځ کې فرق ده صدقه فطر دا په دې مالک په ذمه ده د مالک په ذمه ده چې کله یو ځل دی غنی شي اخو ته چې یو ځل دی غنی ده او سبب راغی بیا ساقطه نکی کمال وی وای مله ها کنه وی دا غنه بعد په خلاف الکه ویل او زیه باندې او زیه دا لازمه ده په دې مزهی باندې چې سبب راشي خو لیکن بقا د مال هم څه ده لکه ورته شرط تر پر کېدلو د سبب پورې چې هغه درې ورځې لکه د قرباني دي نو معلومیږي په دې صدقې فطر کې د وجوب اصلا تعلق د ذمه د فاعل سره د مالک سره او په اوسهیه کې اصلا د وجوب تعلق ظاهر د مال سره ده زه په ذمه ول لازم خو په جهاد پکې د سره مال پوښه مسله باندې یاره مسله نو قاعده دا شوله کوم عبادت مالیه چې پاغو کې د پوج داغو په وجوب کې جهت مالیت غالب وي نو پاغي کې مکان د مال معتبر وي حکم عبادت مالیه وکي چې د پاغي کې وجوب جهت ته وجوب الک وایا د دې مالک پکې غالب نه اثر خو دواړو وي اثر د دواړو وي د مال او د مالک دواړو خو لیکن جهت په جهت ته وجوب کې الک وایا هغه جهت ته مالک پکې غالبي داغه کو حکم دار چې مکان د مالک ته اعتبار نه لکه د مال یا رسول الله قاعده کنه فیاد کنه ستي حالا ناس وشيني خاله لانها تصدق الفتن الساقطي په هلاک تما بعد ما طلع الفجر رسل کله صبح صادق راو خطل من يوم الفتن دورزي تفت ګوري دا ما مخ خبر تاسو وکړه سبب فطر د خشپه نه ده پوه شم شپږ خاص فطر یا د شپږ خاص سي نو فطر او نو فطر د اختر پر ورځ راځي ځکه د اختر ورځ نه مخکې فطر وایي که څه او جمعات کې هم منځ کیږي خو د ادګا منځ نه د شوی چې هغه ډسټریکټ خطیب صاحب کوي یاد نه سو د جمعات الک مفتی محمد اسلام صاحب منځ وکړ زموږ د جمعات تصفیه ته هغه منځ وکړ اوس موږ راځي راځي د سولو څه د خطیب سره میږي دغه مفتی شفیع الله الکوا قربان شم هغه چې کوم د یغه لعنه د کړ پښتو پوهیږي او موږ مفتی صاحب نو اوس موږ لا ویلار څه چړیم تیار چې د کړي چې څنګه د مانځنه فاروق له کې تر باندې اې زموږ موږ اوس کو زموږ د قرباني اوس کو نه سول دا د خو امام صاحب نه کړ موږ قرباني اوس ځکه موږ د قرباني دي کې دوه حکم دي یو د استحسان حکم ده او یو د قیاس استحسان وی زمونږ دا قرباني اوسوله ځکه دا قرباني مونږ د یو د سلمانځنه بعد کړی چې هغه معتبر اند شرعن دا سوی ده هغه مونږ سوی ده لکه بالکل جایز ده قیاس وی چې نه نه ده سوی قیاس وی چې لکه وای ها دا لمن زمونږ نه ده سوی ولې نه ځکه چې امام سامون نه ده کړ مونږ خو د امام د منځره مخکې څه کړی په استحسان وي چې نه قرباني اوس په ټیک ده قانون دا چې کله د قیاس او د استحسان مقابله او تعارض راشي ترجیح استحسان لوي مخصوص دی چې هغه کې ترجیح قیاس ته یو اکثر او اغلب ترجیح څه لوي استحسان ویږي ولو ولو زهیا چې قرباني وکړي شو خوش کړ که بل فرض تقدیر سو کوله کې ادګا ته لاړ ټول خلکو په جماعتونو کې منځونه کول ٹھیک نه کی کې یل سره امام مستن څنګه په ادګا کې وکړي خوش مسله لو اکتفوق چې دې اکتفاق بها په دې منځ د اهل مسجد باندې اثر جبانه تلالل نه اجزاتهم جائز د دوه لپاره دامن وکذا هذا العكس څه مطلب اهل د جبانه منځ کړی خو مسجد والو مونږ نه ده کړی هغه د جمعانې مونږ کړی ده مسجد والو ها مونږ نه نه کړی د جمعانې والا رالل د عیدګانه او دلته مفتی امام الاسلام ته مونږ نه ده کړی هغه چې راله قرباني کی کني کی او استحسان وای کیږي قیاس وای نکیږي خو شي مسله ده کذا هذا لعكسه وقيل چاویل هو د عکس جائز د قیاسا هم او استحسانا هم قیاسا هم سیره او امره او استحسانا هم سیره ځکه مسنون په اختر کې خروج للجبانه ده نو اهل جبانه هغه اصل چې اصل منځو شل کې بس منځو شل کې وخت په چې منځو اصلي منځو دا خلک دوره کم کم تاسو وایي د سمات دا به څه چل کیږي ها